الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله الله جل جلاله پیغمبر مبعوث ک نو په هغه وخت کې د مذهب او د دین په اعتبار باندې درې جماعت یو جماعت د مشرکانو د عرب او بل جماعت د يهودو او بل جماعت د نصارا د عرب مشرکان ویل چې موږ ابراهیمی جان یو او موږ د ابراهیم علی السلام په طریقې کار باندې روان یو او بعضی هغه احکام هغه عبادت چې حضرت ابراهیم علی السلام وکول نو هغه به د مشرکانو د عربو هم کول لکه حجونه کول دا شانته ځان ختنه کول او د بیت الله شریف خدمت به هم کول او يهودو ویل چې موږ هم ابراهیمیان او نصارا ویل چې موږ هم ابراهیمیان نو مشرکان ویل چې سید تفاسو تر موږ د ابراهیم علی السلام پروکاري يهود ویل چې موږ صفا ستر د حضرت ابراهيم عليه السلام فیروکاري نصارا ویل چې موږ الله جل جلاله په دې آیاتونو کې به په مشرکانو باندې همرت کی او په يهودو به همرت کی او په نصارا باندې به همرت کی چې ابراهيم عليه السلام نو يهوديو او نو نصرانيو او نو مشرک ولا عزم الله ظالم په دې آیاتونو کې الله جل جلاله د حضرت سیدنا ابراهيم عليه السلام فضائل ذکر کړي او د حضرت سیدنا ابراهيم عليه السلام تذکرہ موږ او تاسو له الله جل جلاله په خپل کتاب کې کوي مختصره خبره واوره الله جل جلاله په دې آیتونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت لا څه مقصد د پکې دا فضائل ذکر کړي څه فائدہ د پکې چې دا فضائل الله جل جلاله ذکر کړي او د حضرت ابراهيم عليه السلام تذکرہ ولي کوي دا غیر تذکرې او دا غیر بیان څه مقصد دلته کې مفسرین حضرات چند مقاصد ذکر کړي چې د ابراهيم عليه السلام د فضائل د بیانولو او د هغې د تذکره او د بیان چند مقاصد دي فائدې دي یو مقصد دا ده چې د دین په اعتبار باندې د مذهب په اعتبار باندې د انسانانو د لپاره پېشوا او امام هغه څوک جوړیږي څوک دی الله جل جلاله په امتحان کې کامیاب شي او د الله جل جلاله په امتحان کې پاس شول او په دې امتحان کې درست را اوتل بس څو کم چې د الله جل جلاله په امتحان کې پاس شول او پاره کې درست را اوتل هغه د دین په اعتبار باندې د مذهب په اعتبار باندې د انسانانو لپاره قابل ده دی چې هغه پېښواشي هغه ایمان شي څوک هم څومره د الله او د الله د رسول تابع وي زه وخت کې هغه د دیني د دین په اعتبار امام جوړېدل مشر جوړېدل چې کوم ده پکار دي لکه ابراهيم عليه السلام دی الله جل جلاله په امتحاناتو کې پاس شو نو الله جل جلاله د انسانانو د فار امام وګرځول البته یو فاسق او فاجر ګناګار دی الله او دی الله د رسول مخالف سره هغه چې هم د مسلمانانو دینی مذهبي پیشوا او رهبر او مشر جوړېدلې نشي خدای نه خواستا چې یو فاسق او فاجر دی الله او دی الله د رسول مخالف شخص د مسلمانانو مشر او پښواشي نو بیا به په خپل هم گمراوي او مسلمانان به هم گمراه کی ځکه غریب په دین خبر نه په دین نه ده خبر نو بی دینی ته به دین وای او که په دین خبر دا به تور مثال خواهشات دومره ور باندې غالب دي چې د فسق او فجور کې مبتلا کړي دا هغه فسق او فجور به بیا په خلکو کې پلاوي نو په خپل به هم گمراوي او نور خلک به هم گمراه کی ضوال به هم وي او مزید به هم وي خدای رحم نو اول مقصد پکې دا شو دوم مقصد د ابراهيم عليه السلام د تذکرې نه دا چې د امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه قبله ده بیت الله شریف ده دا هغه بانی او جوړون کې حضرت سیدنا ابراهيم عليه السلام دا د امت یو خصوصیت ده د دې امت یو فضیلت ده چې د دو او د ابراهیم علی السلام قبله یو ده ٹھیک ده او د ابراهیم علی السلام فضایل په چا باندې هم پټ نو دا هی بزرګي دا غي لوی شخصیت هغه مشرکان او عرب هم منلو يهود هم تسلیمولو او نصارا هم تسلیمولو نو سید جانشین د حضرت ابراهیم علی السلام او امت محمد رسول الله ذکر ابراهیم علی السلام سره دوه په قبله کې متحد دي درېمه خبره د دې تذکرې نه زموږ په خبر کوي الحمدلله درېمه خبره چې د دې تذکرې نه ثابتېږي د ابراهيم عليه السلام بیان الله کوي نو هغه دا خبره مونږ ته کوي چې امت محمد رسول الله په کوم ملت باندې دا دقه بعینه هو هو ملت حضرت ابراهيم عليه السلام موږ ټول په ملت اچایو ابراهيم عليه السلام امتيان د رسول الله مبارک د پیغمبر اسلام ملت د ابراهيم عليه السلام ملت بالکل یو نو موږ د ابراهيم عليه السلام په ملت باندې اسحاق عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په ملت باندې یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام په میراث باندې اسماعیل علی السلام د ابراهیم علی السلام په میراث باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي امت د ابراهیم علی السلام په امت څه کړه خبر بل دا خبره ولا ثابت وسله چې اهل اسلام او امت محمد رسول الله د دوه ملت ملت ابراهیمی ده اصل ابراهیمیان محمد رسول الله ده او داغي امتیان دي او باقی مشرکان د عرب يهود نصارا هڅه دعوی کوي ٹھیک شو بل خبره دا ونه ثابت شو دې تذکرې نه خبره وتاوس تراشي مخکې ان شاء الله امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل اسلام چې موږ او تاسو او نبی اخر الزمان سردار دو جهان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره د موجودیدلو د پیدا کېدلو دعا حضرت ابراهيم عليه السلام کړو د دې امت دا امت چې کوم د محمد رسول الله امت ما تایو د دې دعا چا کړې و ابراهيم عليه السلام کړې او د نبی اخیر الزمان د ظهور او د بعثت د پیغمبر کېدلو دراتله دعا هغه هم حضرت ابراهيم عليه السلام کړې او دا دعا الله قبول کړی ده امت ته رسول الله مبارک هم راغی او نبی اخر الزمان هم الله مبعوث ٹھیک شو اوس دا خبره دې نه معلومه شو چې د حضرت ابراهيم عليه السلام په طریقې به هغه څوک وي چې اسلام قبول کړي ځکه حضرت ابراهيم عليه السلام دعا وکړه د امت اسلام د پاره او د نبی اخر الزمان د بیاست او د ظهور د پاره دي کې مطلب داو چې ابراهيم عليه السلام دا مقصد مونږ را کړو دې رهنمایي مونږ وکړه چې ډېر خلک به زماره د ملت دعوه کوي مشرکان وای چې موږ سید ابراهیم یانو يهود وای چې موږ سید ابراهیم علی السلام په دینو پیرو کاری او نصارا خو سکه ٹھیک ده نو ابراهیم علی السلام وای زما په طریقې به هغه څوک چې پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې اسلام قبول کړ چا دین قبول کړ او چا په نبی اخر زمان باندې ایمان راوړ بس هغه زما په طریقې را او که چا دین د اسلام قبول نکړ او پیغمبر اسلام باندې ایمان را نوړل اگر په موسی علی السلام ایمان په عیسی علی السلام ایمان هغه ایمان قابل اعتبار په دې وخت کې په دې وخت کې به په هغه باندې ایمان وي خو په پیغمبر علی السلام باندې به هم ایمان راړي چې دا په حق لري الله پیغمبر ذکر ابراهيم علی السلام طریقه هغه اسلام طریقه ذکر د دعا کړې و د اسلام لپاره او د پیغمبر علی السلام باندې ایمان راړي چې الله په حق پیغمبر او خاتم النبی دا خبره ډېره ضروري ده پیغمبر اسلام خاتم النبیین دی د دې نه بعد پیغمبر نه راځي هیڅ کیسه پیغمبر نه راځي نه حقيقي پیغمبر راځي نه د قادیانی په شان چې په اخر کې ویل زه د پیغمبر اسلام سوره یم زوی دیم بروزي پیغمبري مال چې کومه ده حسیه سمجھ کړه دا څلورم خبره ونه معلومه شو څومره خبره سو په یوه دي لغون سبق نه ده اجمالی خبرې پکاري دورته سبق سره خو پوي پنځمه ده يهودو ایمان ولې نه راړل بني اسرائيل موږ ځکه ایمان نه راړو چې دا محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په خاندان کې دې سره زموږ رشتہ داری نشته فلهذا موږ په دې باندې ایمان نه نو الله جل جلاله په دې اتونو کې د دو په دې خیال باندې رد کړي په دروغ وي دروغ وي تاسو او د محمد رسول الله په منځ کې خاندانی هغه تاسو نه خاندان ده تاسو د رښتیا نه ده ولی ځکه چې د حضرت ابراهيم عليه السلام دوه زمن یو زوی اسحاق عليه السلام او بل زوی اسماعیل عليه السلام او حضرت ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام ته هم دعا د برکت کړې و او اسماعیل عليه السلام چې د مشر زوی و دې ته هم دعا د برکت کړې و او دا دعا الله جل جلاله حکم ده قبول کړی دا هي دعا اثر داو چې په اسحاق علی السلام او یعقوب علیهم السلام په اولاد کې نبوت چلیدل دعا برکت ته کنه دعا یې کړې په برکت باندې الله تعالی هغه ته نبوت او دعا د دوه زمونږ په باب باندې کومه ده الله قبول کړي و او دا چې زمانہ رااله چې الله جل جلاله دا برکت د نبوت د بني اسحاق نه او د بني يعقوب نه نقل کړلو بني اسماعیل او محمد رسول الله علیه السلام اولاد چې کوم ده پیغمبر او مبعوث ٹھیک شو اوس د پیغمبر علی السلام د محمد عربي او د يهودو منځ کې هغه خاندانی رشتہ ستا ولی ځکه چې رسول الله مبارک د حضرت اسماعیل السلام په اولاد کې او اسماعیل السلام د اسحاق علی السلام اولاد نو پیغمبر علی السلام د بنی اسرائیل د تر په سلسله کې راغی او د تر په سلسله کې هغه رشتہ دار کې غیر رشتہ دار په خاندان کې داخل وکړ یو او بل دا له جوت وي دروغ وي دا يهود چې پیغمبر اسلام زمونږ د خاندان نه ده دا له دوه خاندان نه ده ځکه د پیغمبر اسلام هغه لوی نیکه ابراهيم عليه السلام ده نو دوه هم اختر لوی نیکه حضرت ابراهيم عليه السلام ده ته دروغ وي کنه وي نو معلومي کې دا اصلي وانه چې پیغمبر اسلام زمونږ په خاندان کې نه ده بلکې دا زو په خاندان کې ده چې زو په خاندان کې ده چې په لحاظ ایمان ور باندې راوړل ها پکارو او چې نه ایمان راوړي وجه دار شي حسد ده څه دي حسد ده نو الله جل جلاله هغه د ابراهيم عليه السلام تذکرہ د دې پنځو مقاصد لپاره چې کوم ده په دې آیتونو کې ارشاد فرمایي خپل تنظیم کې راغلي الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام باندې قسمه قسم ازمایښل وکړل قسمه قسم امتحانات واخیستل الله امتحان واخیست اوس امتحان کې ابراهيم عليه السلام پاس شو کنه الله وايي پاس شو فاتمهن فاس شو او اول نمبر شو پیل کوشش سره چې کوم ده حاصل فتمهن دا کلمات او امتحانات پر شي ډېر اعلی طریقې سره حل کړل فلهذا الله وی اول پوزیشن حاصل ها چې ابراهيم عليه السلام پاس هم شو او اول پوزیشن هم حاصل کړ نو اوس چې څو کم په سکول یا مدرسې کې اول پوزیشن دوم پوزیشن او دریم پوزیشن حاصل کی الله جل و علا انعام ورکی نبی ابراهيم عليه السلام انعام سو الله وی ان جعلک للناس اماما هغه انعام دار چې الله دې د ټول انسانانو لپاره امام وګرځول پیغام حضرت ابراهیم علیه السلام د ټول خلکو امام د يهود هم امام د نصارا هم امام د محمد رسول الله د امت هم امام د ټول جسمانی هغه پلان هم او روحاني پلان هم ان جالک للناس اماما الله تعالی او تبتور انعام کوم د امامت د انسانيت والله امامت والله ورته چې کله حضرت ابراهيم عليه السلام ته الله دا نعمت ورک چې ما ته امام وګرځولې پښوا مې وګرځولې ولې ځکه په امتحاناتو کې پاس شولې په دې وخت ابراهيم عليه السلام دا دعا وکړه اي الله زموږ اولاد هم ما په اولاد کې هم د امامت سلسله وچلې دعا یو کړه کنه حتى آیتونو کې راځي کنه قال ومن ذريتي قال لا انا اهدي ظالمين ابراهيم عليه السلام سبحان الله خپل اولاد باندې سوره مهربان ده اے الله زما اولاد هم امامت ته دین ورکی د دین مشران وګرځي الله جل جلاله د حضرت ابراهيم عليه السلام دا دعا د اولاد په باب باندې قبول فرمایله ولیکن مشروطه څه مشروطه الله ای هغه څوک وستا په اولاد کې زه امام ګرځوم چې هغه زما تابع فرمان وي هغه زما اطاعت گزار وي او که فاسق او فاجر وي ظالم وي ما تا طریقې نه خلاف وي هغه ته امامت نه ملاويږي د امامت لپاره قانون دی الله اطاعت هم مسلمانانو مشر به هغه څوک وي رهبر به هغه څوک وي وزیر اعظم به هغه څوک وي چې هغه فرض دی الله تابع هغه قران یې دا د مسلمانانو مسلمانانو مشر او دا چې تاسو ګوري پرې دوی خیر څه مشکل راځي خبره کنه راځي نو الله جل جلاله د دې د دعا قبول کړ د بچیانو په باب کې د امامت خوري کینه مشرت ته مشرت ها اوس ابراهيم عليه السلام امتحان الله جل جلاله اخیستلو د دې امتحان غرض سو د امتحان غرض سو او به چې د امتحان الله ورنه اخیسته ده بیا موږ ته دې بیان څه پایته څه خبرې دي دوا الله جل جلاله ولې د ابراهيم عليه السلام امتحان اخیستلو د امتحان غرض سو او بیا الله دلته موږ له ولي بیانوي ګوري د الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام امتحان اخیستلو تربیه چې کول تربیت چې کول تربیت کول او ولي تربیت کول د دې لپاره چې ابراهيم عليه السلام مراتب اوچت شي او چې شان الله چې کوم ده ورله ورکی مراتب او چې او چې او چې مراتب ته چې کوم ده ورسی د دې لپاره چې کوم ده هغه امتحان نه اخستل مونږ ته الله ولې ذکر کوي مونږ ته دې لپاره ذکر کوي چې تاسو د پیغمبر اسلام د دین تعظیم وکړي د دې احترام وکړي عمل کراړي ځکه تاسو ملت او د ابراهيم عليه السلام ملت یو دا ابراهيم عليه السلام ته خدای په ډېر لوی عظیم شان شان ور کړو ډیر عظمت الله ورکړو ډیر لوی شان الله ورکړو د جلالت شان عظمت شان د ابراهيم عليه السلام منتقي چې تاسو یو ملت ته د ابراهيم عليه السلام ملت ته یو له فلهذا د پیغمبر عليه الصلاه والسلام او د قران پاک مکمل اتباع کی ځکه شریعت د دوه خبرونو عبارت ده قران پاک او د پیغمبر عليه السلام سنت او د هغه تشریح چې کومه کړې ده هغه فقها او کړې ده څلور امامان دي اربع امامان څلور امامان امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک رحمه الله دا څلور مذهبونه چې کوم دا حق مذهبونه دي او موږ امام ابو حنیفه رحمه الله اتباع کو هغه زمونږ امام دی زمونږ امام ده نور دا څلور مذهبونه څلور سره حق دي څوک په چا پس رواني د حق ده امام شاه ولی الله رحم الله هغه وی چې زما علم ډیر زیاتو نو ما ویل چې زه د چا تقلید نه کوم د چا تقلید نه کوم ٹھیک ده او دومره خبره ده چې ما به حضرت علي کرم الله وجهه فضائل قتل نماز کې ودا خبر راتله چې حضرت علي ته فضیلت حاصل ده بعض سیدنا ابو بکر صدیق باندې او بعض سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما په یو خبره نورې هغه ما ذهن وتی چې اسوي نو زوی ما د شپې خوب وکتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته ویل اے شاولی الله د دې سلور مذهبون نه موزه دا حق پر سلور مذهبونو کې چا پسې چې امام ابو حنیفه پسې دی کې په امام مالک پسې دی په امام احمد بن حنبل پسې دی او په امام شافعی پسې دی کوم یو پسې دی په دې سلور کې په یو پسې لار شته حق مذاهب دی دې سلور نه وځه ما صحیح او بل دا خبره یقینا د حضرت علی فضائل ډیر زیات خو لیکن حضرت علی ته فضیلت نه حاصل په شیخین باندې وجه علی شیخین دین خدمات ډیر دي د دین خدمت نه ده ډیر لوی عظیم شان عبادت ده د سری سیزم نه برابرې د دین خدمت دومره لوی عبادت ده چې د سره هیڅ یو سیز برابر نه کی د شیخین د دین خدمات چې کوم ده هغه هغه ډیر دي د دین خدمات ډیر دي فلهذا الذي وجنا نه هغه خبره مې سکوله نو د امامت حقدار هغه څوک دی چې هغه نو حق نو خبر مې لا کوله کتاب الله سنت رسول الله مبارک او د هغه تشریح چې کومه کړه مون هغه ائمه او اربعه کړه کوم امام فسیجی چې ته خو دې نه به وزینه الله جل وعلا عمل کول توفیق راکړي نور به ان شاء الله د ابراهيم عليه السلام د امتحاناتو